ګورې دلته د حاشو د دې متن سره یو درې مسئلې دي اوله مسئله دا ده چې یو سړی بل کس وکیل کی او ورته وایي چې ته زما خزه ته یو طلاق ورکړه هغه لاړو د د خزه ته درې طلاق ورکړه نو وکیل مخالفت وکړو د دریو په ځمن کې یو شته کنه خو نه یو واقع کیږي او نه د درې نه درې واقع کیږي دا یو نه واقع کیږي او دریم نه واقع کیږي وجه دا ده چې دا یو په زمن د دریو کې شته خو نه متضمن واقع کیږي نه متضمن واقع کیږي په صورت مسلې پوه شوي یو سړی بل چا ته ویلي وکیل کړو چې طلاق شو زما خزي ته درې طلاق ورکا او نه یو کس بل کس وکیل کړو چې ته زما خزي ته یو طلاق ورکا هغه ورغلو درې طلاق ورکړه نو د دریو په ضمن کې یو شته دلته نه متضمن دا درې طلاق واقع کیږي نه متضمن دا یو طلاق واقع کیږي نو یو نه واقع کیږي او دریم نه واقع کیږي او د دې وجه څه ده وجه دا ده چې دا یو طلاق دا نه په متضم دا درې طلاق نه په متز نه په وکیل توانیږي نه په موکل توانیږي دا درې طلاق چې موږ لغوه کو نو چې دا درې طلاق موږ لغوه کړ دا متضمن هم لغوه کړو نو نه دا په وکیل توانېږي چې د وکیل خزه په دریو طلاق او طلاق شي او نه په موکل توانېږي چې د موکل خزه په دریو طلاق او طلاق شي نه دا درې لغوه کیږي نه د وکیل خزه په دریو طلاقېږي نه د موکل خزه په دریو طلاقېږي یعنی دا متضمن لغوه کیږي یو تم نه ثابتېږي نو چې یو تم نه ثابتېږي نه وکیل ته نه موکل ته لدی وجنه دا درې لغوه دي پوه شوي د متضمن په ضمن کې به متضمن هلته ثابت دی چې د متضمن په موکل توان شوی وي او د متضمن په وکیل توان شوی وي د متضمن لغوه شوی نه وي حالن کې دلته متضمن بالکل لغوه دی درې طلاقه په هوا کې لاړو نه د وکیل خزه په دریو طلاقه شو نه د موکل خزه په دریو طلاقه شو نو چې درې ختم شو نو دا متضمنم ثابت نشو یعنی یو طلاقم ثابت نشو نه د وکیل خزه په یو طلاق طلاق شو نه د موکل خزه په یو طلاق طلاق شو پوه شوي وجه دا ده چې هغه دریو باندې یو طلاق نه ده یو مسأله دا ده حاشیه کې دا لیکل ده دویمه مسأله دا ده چې مثلا زه د هدایت الله وکیل کم لس روپۍ ورکم چې ما ته یو هروي جوړه والا هروي جوړې جامې هروي جامې راته والا او د پلسو دوه هروي جامې واخیستې پلسوي شابسي دوه واخیستې نو چې د تمویل چې ماته په دې لسو یو والا او دراته پلسو دوه واخیستې چې پلسو دوه واخیستې نو اوس د دې دوه صورت دي یو صورت دا دی چې په لاسو یې راته دوه واخیستې نو ما ورته لس ورکړی وي چې په دې ماته یو هروي جوړواله او درته په دې لسو دوه واخیستې خو د دې هر یوې هروي قیمت لس لس دی چالاکی کړې ده په لسو یې دوه هروي اخیستې دي او داسې دوه هروي چې هر یوه د لس لس روپو قیمت لري نو چې هر یوه د لس لس روپو قیمت لري نو دا بیع نه ده نافذه نه په دې وکیل نافذه ده شابسي دا بیع په موکل نه د نافذه موکل ته به و جوړم نه ورکي دا توکیل لغوه ده بس دا جوړې دم د شوي موکل ته بخپل لس روپۍ ورکي د دې وجه دا ده چې کدا بیع په موکل نافذ شي نو بیا به د موکل او د وکیل په مابین کې لانجه شي موکل به یو جوړه ترې نه غواړي او وکیل به ورته بل جوړه ورکي نو په دې جوړو کې لانجه راځي دا دویمه مسله بیا درته وایم ګوره زه دې طالب ته لس درهم ورکم چې په دې ماته دوه هراوۍ جوړې واله پوه شوې نه صبر ما د ته لس روپۍ ورکړې لس درهمه چې په دې ماته یوه هراوۍ جوړه واله داسې هراوۍ چې هغه په لس کېږي ده راته دوه داسې هراوۍ واخیستې شابسي چې هره یوه یې په لس کېږي چې هره یوه یې په لس کېږي نو دلته اوس دا بیعه د موکل د پاره نشوه موکل ته به وم نه ورکي داسې بم نه کوي چې دواړه په لس موکل ته ورکي او داسې بم نه کوي چې و په 15 روپۍ موکل ته ورکي داسې بم نه کوي د موکل خو یو په کار ده نو چې دا یو په 15 روپۍ موکل ته ورکي داسې بم نه کوي او داسې بم نه کوي چې دا دواړه موکل ته په لس ورکي وجه دا ده یعنی دا بیع په موکل نه ده نافذه ځکه چې کچرته موکل ته یو جوړه په 15 روپۍ ورکي یو جوړه که په 15 روپۍ ورکړي نو دلته به کومه جوړه ورکړي په دې دواړو کې په دې دواړو کې به کومه یو په 15 روپۍ ورکړي نو د وکیل او د موکل په مابین کې نزاع راځي نو چې نزاع راځي که دا نزاع نه راتله نو یو به په 15 ورکړي وي خو دلته چې نزاع راځي چې کومه یو به په 15 روپۍ ورکړي نو د دې نزاع د وجنه د بیع په موکل نه د نافذه بلکې په وکیل نافذه دا دواړه د وکیل شو موکل ته خپل لس روپۍ ورکړي په دې پوه شو درېمه مسأله دا ده چې مثلا ما د هدایت الله ته لس درهمه ورکړه چې ته لاړ شه د قصاب نه ماته په دې لسو درهمو هغه غوښه واخله چې لس رتلې په لس درهمو کېږي لس کیلو په لس درهمو کېږي نو لس درهمه مې ورکړي چې ما ته لس کیلو غوښه واخله خو هغه غوښه شا بسي چې لس کیلو په لس درهمه خرڅي نو د لاړو قصاب ته او شل رتله واخیسته شل کیلو خو هغه ښه غوښه کومه غوښه چې په یو درهم یو رتل یو کیلو کیږي نو هغه ښه غوښه چې کومه ما ورته ښودلې وه هغه راته شل رتله واخیسته نو چې شل رتله راته په همدې لس روپۍ واخیسته نو چې په لس یې راته واخیسته نو دلته به اوس په پنځو روپو زما لس رتله ما ته به دې پنځه روپۍ راکړي پنځه روپۍ دې راته واپس کړي او لس رتله غوښه دې راته راکړي او پنځه لس رتله د ده شوه په دې پوه شوې شل رتله دې ټوله راته نه راکړي ځکه زما سره به پرج نه وي چې زه یې وساتم هغه رانه بوی کوي خرابېږي رانه نو غوښه خو خرابېږي له دې وجې نه په دې کې ماته نقصان دی زما په کار لس رتله ده هغه زما د میلمنو دپاره کافي کیږي او لس رتله نور هم که راته راکړي هغه خوسا کیږي بوی نه کیږي له دې وجې نه هغه ماته نقصان کوي نو په پنځو روپو دې راته همدا لس رتله راکړي دا د امام صاحب مذهب زده شو که نه او که چېرته دا شل رتله هغه غوښه اخیستې وه چې هغه خرابه وه خرابه غوښه وه نو هغه بیا په ده تاوان ده او که همغه ما چې ورته ښودلې وه هغه وه خو زیاتې اخیستې وه نو ما ته به په نیمو روپو همغه غوښه راکړي چې څومره ورته ما یاده کړې ده او زیاته غوښه ده ده شوه پوه شو په صورت هم سره و اذا وکله خد جامو سره څه فرق دی ګوره دا وغه د جامو مسله خو یو شان ده ما دته لس درهم ور کړی دي چې ما ته لس کیلو غوخه واخله خو هغه غوخه چې هغه یو کیلو په یو درهم ده یعنی خه غوخه او د لاړو هم د خه غوخه را ته شل ریت لواخسته خو د دې هم دغه مثال ده کنه چې زه د تلس درهم ورکم چې ما ته یو هروي جوړواله او درته دوه واخسته لکه دته مې چې لس درهمه ورکړه چې ما ته لس رتله واله ده راته شل رتله واخیست نو هغه هرویو جوړو کې دا بیعه په امیر نه ده تمامه دا بیعه د وکیل د خپل ځان د پاره ده او دلته د لسو رتلو په نیمو روپو د موکل د پاره ده دا ولې نو جواب دا دی چې غوښه کې نزاع نه راځي وخ الله سرت لدی ما تر کې لس د ځان سره پریدي پدې کې نزاع ناراضي او په هرویو جوړو کې نزاع راځي لدی وجنه هرویو جوړو کې دوړه د دښوي او په دې غوخو کې نیمه غوخه دی ورته ورکی په نیمه رکو پوه شئ واذا وکله بشراء عشرة ارطال لحم کله چې یو کس بل کس وکیل کی په خستلو د لس رتلو غوخو به درهم په یو درهم مالس درهم یاد کړي د یو درهم یاد کړو صورت مسلې کې یو درهم دی فاشترى 20 رتلا بدرهم خو ده ورته شل رتله په یو درهم واخیستو من لحم یباع منه عشرة ارتال بدرهم د هغې غوښې نه چې د هغې لس رتله په یو درهم خرڅیږي لازم الموکل منه نو په موکل لازم دي عشرة همغه غوښه چې څومره ده یاده کړې ده د خو لس رتله یاد کړي وکړه نو لس رتله د موکل شو خو بنسبه درهم روپۍ به نیمې کېږي عند ابي حنيفه وقال صاحبا فرمای يلزمه العشرون بدرهم په د باندې لازميږي هم دا شل رت لپام دی یو درهم وذكر في بعض النسخ او په بعض نسخو د مختصر القدري کې ذکر شوی دی قول محمد د امام محمد قول ذکر کړی د امام ابو حنیفه د قول سره ومحمد او امام محمد رحمه الله چې د لم یذکر الخلاف فی الاصل په مبسوط کې د اختلاف ته اشاره نه ده کړې فی الاصل یعنی فی المبسوط فی آخر باب الوکالت لابي یوسف نو خلاصه دا چې دوه مذهب شو د امام ابو یوسف مذهب څه شو چې څومره روپۍ ورکړي نو په همدې روپو هم دومره ټوله غوښه شوه مزید او مزید علیه ټوله به موکل ته ورکړي او روپۍ ټولې لاړې نو د امام ابو یوسف رحمه الله د پر دلیل دا ده چې انه امره دی موکل دی وکیل ته حکم کړی دی به صرف درهم چې د روپۍ مصرف کا دا کومي لس درهم یا یو درهم چې د تور کړي مطلب می دا دی چې دا ته خرچه کا پچا کې خرچه کا فل لحم په غوخه کې خود د ګمان داو چې په لس کیلو غوخه کې خرچه کا په دې بلس کیلو کیږي او د ګمان غلطو حقیقت کې په دې شل رت لکې وسوار کما اذا وکله ببيع عبده بالف فباعه بالفين د اشترا په بيع قياس کا اشترا په چا قياس کا په بيع اشترا په بيع داسې قياس کا چې د تم خپل غلام ورکړو یا می خاده تم خپل غلام ورکړو چې دا په لس خرج کا د په شل خرج کړو شل ټوله به ما ترک نو دا رنګ چې د تم یو درهم ورکړي چې په دې لس رتل واخله نو د شل رتل واخیست نو دا شل ټولی به ماته لکه د تم چې یو گاډي ورکړي چې دا په شل لکه خرج کړه په څلويخ لکه خرج کړه ټولی به ماته راوړي وسوره کما اذا وکله دا داسې شو لکه د چې یو بل کس وکیل کې به بیع عبده په خرڅولو د غلام خپل به الفن په زر فباعه به الفین ولی ابي حنیفه او د امام صاحب د پاره دلیل دا دی چې انه امره بشراء عشره د ورته حکم کړی دی چې ما ته لس رتله واله ځکه لس رتله زما کافي کیږي اوس خو پرجونه دي چې پرج نه یو دا درته شل رتله راوړي او ته ساتې هم نشي خو بیا به په ډیران غورځې لس زیاته ولم یامره بشراء زیادتی او د ورته حکم نه دی کړی په شرا د زیاتی غوخي نو فنفذ شراؤها نو شرا د زیادت نافذ شو علیه پدی وکیل وشراء العشرة او شراء د لسو نافذ شو على الموکل په موکل نو زائد د وکیل شو مزید علیه د چا شو د موکل نو هغه د طلاق د مسلې سره فرق را د طلاق د مسلې سره داسې فرق دی چې یو موکل دی یو وکیل ته ویل چې زما خزه په یو طلاق طلاق کاغه په دریو طلاق کړه نو په یوم طلاق نه شو وجه دا ده چې دا درې دا زائد دا په هیڅ چا نه شو نافذ ولې نه په وکیل نه په موکل نو دا متضمن په هیڅ چا نشو نافذولې دا زائد نو دا مزید علیهم په هیڅ چا نافذ نه دی او دلته ګوره دا مزید علیه د موکل شو او مزید د چا شو د وکیل نو دغه فرق دی نو هغه د طلاق د مسلې سره دا فرق دی بخلاف مستشهد به په خلاف دغه مسلې نه چې د په مثال کې ذکر کړي د په مثال کې بیع ذکر کړي دا لأن زیادته هناك بدل ملک الموکل ځکه الته زیادت بدل د ملک د موکل دی ګوره ما د ته غلام ورکړی دی چې دا راته خرڅ کا په لسو او د خرڅ کړو په شل دا شل د چا بدل دی دا مزیدم زما د ملک بدل دی او دا مزید علیهم زما د ملک بدل دی نو چې دواړه زما د ملک بدل دي نو دواړه به ما ته حواله کی معترض اعتراض کوي چې په ما نحنو فيه کوم داسې ده کړه د تمالس درهم ورکړي دی یا یو درهم چې په دې ما تلس رت لواله نو لس رتلم زما د دې درهم بدل دی او شل رتلم زما د دې درهم بدل دی درهم زما ملک دی کنه دی نو مزید مزید غوخم زما د درهم زما د ملک بدل دی او مزید علیه غوخم زما د ملک بدل دی نو دې دوړ کې څه فرق دی لکه چې تا ته مې غلام درکړي چې دا په لس خرج کته په شل خرج کړو نو مسجد او مسجد علیه دواړه زما د ملک بدل دی نو التم لس رتله او شل رتله دواړه زما د درهم بدل دی د موکل د درهم بدل دی نو د دواړو په مابین کې څه فرق دی نو د اخر حاشی په دې اخر کې پکې فرق کړی دی ګوره فرق داسې کړی دی چې ان الالف الزائده ما چې تا ته غلام در کړی دی د دې کتاب د اخر حاشی په اخر کې صحیح شو و اصل ذالک د ما قبل اخر د طرف نه دریم دریم ملک د اخر د طرف نه دریم ملک و اصل ذالک اصل د دې فرق دا دی چې ما تا ته غلام درکړو چې دا په لس خرڅ کا تا په شل خرڅ کړو نو لس روپۍ ما سره نه خرابېږي شل روپۍ نه خرابېږي روپۍ خو څوک پرچ کې نه ساتي ټولې زه ساتې شم ان الالف الزائد لا يفسد بطول المكس الف زائد په طول المكس په ډیر ځن نه نه فاسديږي بخلاف اللحم په خلاف د لحم نه نو ګوره تا ته چې ما لس درهم یا یو درهم درکړی چې لس رتله غوښه راوړه نو لس رتله یوه ورځ کې زه خوړی شم او تا ما ته شل راوړي نو شل به زه سبا ته خورم سبا پورې په ګرمۍ کې بیا د پېښور ګرمي تاسو خو وکته په اول ورځو کې نو په یوه ګنټه کې هم خرابېږي هغه چې په یو درهم شل رتل کیږي خرابه نو چې خرابه دې کړه خرابه ټول استاده مزید هم ستا مزید علیهم ستا ځکه د امر نه مخالفت کړي بخلاف ما اذا اشترى ما يساوي 20 رتلا بدرهم یو طالب ته ما انځر خو د ټوخي د پاره روپې مې ورکړې چې ما ته انځر راوړ خې انځر خې انځر خو سړې خولې شنو غره ته ټول خساره ونی نو ما ودا ولي وای په دې د په ډیر کېده نو دا ډیر کېده نو دا یو اوس نشه خوړی ټول به ځای کې بهر به غورځي او چې خدي راوړې وې نو کله ګم یې خوړل خوړل کېدا به خلاف ما یزشتر ما یساوی 20 رتلن په خلاف دغه صورت نه چې تا ته زه یو درهم درکم چې ما ته هغه خغه خواخله چې لس رتلې په یو درهم کېږي هغه یو اعتراض پاتې شو هغه په دې 15مه حاشیه کې هغه د جامو والا اعتراض چې جامې خو نه خرابېږي ګوره تا ته ما یو درهم درکړو چې یوه هروي جوړه راته واله او تا راته دوه هروۍ جوړې واخیستې خو ښې جوړې دي نو دلته به یو هم زما دپاره نه وي په کار دی چې دا یوه زما دپاره په پنځه روپۍ شي یا په نیمه روپۍ شي په نیمو روپو راته یوه جوړه شي خو جواب دا دی چې دلته بیا نزاع راځي چې کومه یوه به ما ته راکوي کومه به یوه یوه به تا ته پاتې کېږي او په غوخه کې دا نزاع نه راځي ولو وکله بشراء شيء بعينه فليس له ان يشتريه لنفسه ګوره صورت ته مسلې دا ده چې ته چا وکیل کړي د دغه معین موبایل چې دغه معین موبایل به ماته اخلي نو دا اوس ځان ته نشي اخیستي دا به ضرور د موکل د پاره خلی ځکه کزان ته خلی نو مطلب دا دی چې ځان دی معزول کړو موکل دی نه دی خبر کړي ځان دی معزول کړي د دې موبایل په اخیستو خو ته معزول کیږي کنه نو ځان دې معزول کړو موکل دې نه دی خبر کړی او دا د شان د مسلمان نه بعیده ده لدی وجنه چې ته ځان معزولوي نو موکل به خبروي نو چې یو معین شی درته خودلې هغه به ځان ته نه خلې هغه به موکل ته خلې ولو وکله بشراء شیء بعینه کچرته یو سړی یو څوک وکیل کی پاخستل د یو معین شی باندې فلیس له ان یشتریه لنفسه نو وکیل ته دا نه د جایزه چې هم دا معین شی د خپل ځان د پاره والی لانه يؤدي زکه چې ته د معین شه د خپل ځان د پاره خلی نو د مؤدي کیږي لا تغریر الامر چاته دوکي ورکول د امر ته حيث اعتمد عليه زکه موکل پته اعتماد کړی دی چې ته به ماته دغه معین شی اخلي او هغه تازان ته واخستو ولئن فيه عزل نفسه دویم دا چې په دې کې د خپل ځان د وکالت نه معزول کړو ولا يملكه تزن نش معزول کول على ما قيل لك علماء چې ویل دي الا بمحضر من الموكل ته چې ځان معزول کوي نو په حضور د موکل کې به معزول کوي فلو کان سمنو دا اول حاشیه وای چې په مسله پوره پوه شي سواء النوا عند العقد الشرع لنفسه برابر خبر ده چې د اخیستو په ټیم کې د خپل ځان نیت کړی دی دی وکیل په خلی څه نه دی ویلي خو نیت د خپل ځان کړی چې ځان ته اخلم او صرح بالشرع لنفسه یی په خله مو ویلي چې دا زما د پاره په ما خرج کا بان قال اشهد اني قد اشتريت لنفسي په خلی ویلی یی په نیت په زړه ویلی دي د ځان د پاره نو په خلی د ځان د پاره کړي په زړه د ځان د پاره کړي نو په دواړو صورتونو کې د حق نه لري چې د ځان د پاره واخلي وهذا اذا كان الموکل غائبا خو شرط دا دی چې موکل غایبی فان كان حاضر او که موکل موجود او داغه په موجودګۍ کې د ځان د پاره واخستو وصرح الوکیل بالشراء لنفسه يسير مشتريا لنفسه نو د مشتری د پاره د خپل ځان د قضا فی تتم دا کتاب دی فلو کان سمن مسما ک سمن مسما لکه ګوره دا موبایل می درته خود له دا معین موبایل چې دا ما ته واخله او دا ما ته په لزر روپی والا فشترا بخلاف جنسه نو لزر پاکستانی روپی درته ما یادی کړي نو تا په خلاف الجنس دا د په لزر پاکستانو روپو وانه خستو بلکې په غنمو دی واخستو بخلاف جنسه او لم يكن مسمى یا روپی مسمى نه وي خالی می درته ویلې وی چې دغه موبایل ما تواله فاشترا بغیر النقود نو تا په مکیلاتو په موزوناتو دا موبایل واخیستو او وکل وکیلا بشرائه یا دی بل وکیل ونیولو چې دا موبایل والی فاشترا الثانیو نو دویم وکیل به د اشترا وکړه او هو غائب نو وکیل اول غائب یثبت الملک للوکیل الاول فی هذه الوجوه په دې دریو صورتونو کې ملک د وکیل د پاره ده کوم دریو صورتونو کې ګوره ما ورته دغه معین موبایل خودلې ده درې صورت دي دا معین موبایل می ورته خودلې خو صورتونه درې دي ما ورته لزر پاکستاني یاد کړی دي او د په لزر افغاني واخیستو یا په مکیلاتو په موضوعاتو واخیستو صحیح شو یا ما ورته د سره تسمیه نه د کړی خو معین موبایل می معین کړي نور می سمن نه دي مسما کړي چې په لزر پاکستانو او د به په مکیلاتو په موضوعاتو واخیستو او یا د دې موبایل د اخیستو د پر دی وکیل بل وکیل ونیولو وکیل الوکیل واخیستو وکیل اول غایب دی او وکیل ثانی دا واخیستو په دې دریو صورتونو کې دا د وکیل شو لانه خالف امر الامر زکه د مخالفت کړي دی د حکم د امر نه فنفذ عليه نو دا شرع نافذ په دی وکیل شو ولو اشترى الثاني بحضرت الوکیل الاول او کچرته وکیل الوکیل په دې دریم صورت کې چې وکیل الوکیل دا د معین شي اشتراک کوي نو د اشتراک وکړه به حضرت الوکیل الاول د وکیل اول په موجودګۍ کې نفذ علی الموکل الاول نو دا شرع نافذه ده په موکل اول لانه حضره رايه ځکه د وکیل ثانی د پاره د وکیل اول رائے حاضر شوې ده فلم يكن مخالفا نو دا مخالف نه ده وان وکله بشراء عبد بغیر عینه وان وکله بشراء عبد بغیر عینه ګور دلته یو و مسائل زده کوي تفصيلات تاسو به ورخطا شئ چې دا خو خو ډیر زیات دي حاشیه تر شي اخره حاشیه اخیره حاشیه مو لیده د اخیره حاشیه اول وایو نو بیا به ان شاء الله په متن کې تاسو ته دا مسائل متفرقیږي نه منتشر بنئ اخیره حاشیه کې وګورئ فإن أضاف الوكيل بالسلام العقد إلى دراهم الآمر كان السلام له أول دا وایو ګوره صورت ته مسلې دا ده ښه د حاشی صورت ته مسلې دا ده چې دې طالب ته ما یو لک روپۍ ورکړي چې ته زما وکیل شه او لا شچرته پنجاب ته او ما ته حق د سلام وک په دې یو لک روپو یو لک روپو د په جیب کې موجود دي پنجاب کې خډیر غنم کیږي او لا شما ته په دې یو لک روپو حق د سلام وک نو د پنجاب ته لاړو او د یو پنجابي سره حق د سلام کوي نو چې د پنجابي سره حق د سلام کوي نو د دې و صورت دي هم دا و وړه صورتونه په سلام کې دي په بیع کې دي اول دا د سلام و وړه صورتونه زده کګوره حاشیه کې دي ان اضاف الوکیل بالسلام العقد الى دراهم الامر ګوره د پنجاب تلاړو پنجاب ته دا کمی یو لک روپۍ چې ما ورکړي دي پنجزاریان دي نو دغه پنجزاریانو یو لک روپۍ لس پنجزاریان دي لس پنجزاریان یو لک جوړیږي کنه کڅو جوړیږي ها نو دا مې دته ورکړي دي یو لک روپۍ دا زما روپۍ پنجابي ته وخو دي چې دغه روپۍ ګوره په دې یو لک روپو ما ته یو ټن غنم راکړه د رمضان په اول تاریخ درنه وړم اضافت د عقد السلام چاته کړی دی دراهمو د آمر ته نو کان سلم له نو عقد د سلم د موکل د پاره شو د وکیل د پاره نه شو عقد د سلم د چا د پاره شو د موکل د پاره ځکه د دې عقد السلام اضافت دراهم د امر ته وکړو دا یو صورت شو دویم صورت و ان اضافه الى دراهم نفسه دا زما یو لک روپۍ پنجابي ته نه دي ښکارا کړي د د سره خپل یو لک روپۍ شته هغه خپل یو لک روپۍ ورته ورخو دي چې دغه واخله او په دې باندې ما ته یو ټن غنم راکړه د رمضان په اول تاریخ به درنه وړم نو کانه له د عقد د سلام دم دی وکیل شو دا د موکل نشو د چا شو شابس د وکیل نو که د موکل رپورت د عقد منسوب کړو د عقد د موکل د پاره شو او که وکیل خپل رپورت د عقد منسوب کړو نو د عقد د چا د پاره شو د وکیل د پاره و ان عقده مطلقا او کچرته هغه پنجابي ته مطلق روپۍ یاد کړې وي چې یو لک روپۍ در کوم نه د موکل روپو ته د عقد منسوب کړو نه د وکیل خپل روپو ته د عقد منسوب کړو یو لک مطلق ته منسوب کړو نو یو لک مطلق ته من غیر اضافه الى دراهم احد د هیڅ روپو ته اضافت نه کړي نو مخکې خو دوه صورت شو اوس ټول و صورت دي نو څو پاتې کیږي پنځه ګوره پنځه صورت ده کچرته دراهم مطلق یاد کړیو په دې کې څو صورت دي پنځه هغه پنځه دا دي فإن والسلام للموکل اول صورت دا ده چې نیت د موکل د پاره کړی کان له نو دا عقد د موکل د پاره شو نو بیا پنیت خبره کوم کنیت د موکل د پاره کړو عقد د موکل شو و ان وال نفسه کنیت د خپل ځان کړو کان له نو بیا عقد د د پاره شو نو بیا فرق پنیتونو شو و ان تکاذب او کده موکل او د وکیل په مابین کې اختلاف راغلو وکیل وای مانیت تا ته کړه موکل وای تانیت ځان ته کړه یا بالعکس نو تکاذب راغلو یحکم النقد نو بیا به حکم او فیصله کن نقد وګرځو چې کومي روپۍ ورکړي دي که تکاذب فی نیت راغلو حکم به څوک نقد چې کومي روپۍ د ورکړي دي نیت خو د اشترا په ټیم کې خو یو لک مطلق یاد کړی وي خو به ورکړي کومي نقد د کوم نه کړي صحیح شو نو بیا به نقد پکې حکم کو نو که د خپل روپو نقد کړي او عقد د شو که د موکل د روپو نه نقد کړي او به عقد دغه شو وان توافق على انه لم يحضره النيه او کدا دوړ توافق په دی راغلو چې نیت نو نو کان السلام للوکیل عند محمد نو بیا به سلام د وکیل د پاره وی د امام محمد وقال ابو یوسف يحكم النقد او که توافق په دی راغلو چې نیت نشتا نو بیا به حکم نقد کو لکه د تکاذب په صورت کې چې حکم نقد نو د توافق په صورت کې حکم نقد شو اوس هم ذکر دا و صورت پوه شوي نو په بیع کې موږ دا صورت جوړ کړ په بیع کې به درته معاد کوم بیع دا ده چې دی هدایت الله ته ما یو لک روپۍ ورکړي چې ته لاړ شه بارګین ته ما ته یو ګاډی والا غیر معین ګاډی معین ګاډی نه دی معین ګاډی خو ځان ته نشي اخیستی غیر معین ګاډی یو ګاډی ما ته والا نو د سره خپل یو لک روپۍ دی او زما ور سره یو لک روپۍ دی د برګین تلاړو برګین تلاړو نو کچرته د دې ګاډي د اخیستو د دې عقد البيع اضافت خپل روپو ته کړو نو ګاډي د وکیل شو کچرته د عقد البيع اضافت د موکل روپو ته کړو نو ګاډي د موکل شو دا که اضافت کړو او که اضافت نه وکړي یو لک مطلق یاد کړی نو که یو مطلق یو لک مطلق یاد کړی نو بیا په پنیت کې خبره کوو نو چې یو لک مطلق یادی کړی وي نو که د خپل ځان نیت کړو غاړه د وکیل شو او کچرته د موکل نیت کړو نو غاړه د موکل شو پوه شو نو بیا به خبره پنیت کو اولم خبره په اضافت کوله بیا به خبره پنیت کو څلور صورت ختم شو کنه درې صورت پاتې شو کچرته د دوړو تکاذب پنیت کې راغلو نو حکم به نقد ګرځو نه صحیح خو یو صورت پاتې کیږي کنه ګوره کچرته اضافت ماده ته یو لک روپۍ ورکړي او د سره خپل یو لک روپۍ دي او د برګین تلاړو غاډه واخیستو نو کده دې اخیستو د دې عقد د اشترا اضافت خپل روپو ته کړو وکیل نو د غاډه د وکیل شو او کچرته د عقد اضافت د موکل روپو ته کړو نو غاډه د موکل شو او کچرته دراهم مطلق یاد کړی یو لک مطلق یاد کړی وي نو که به د خپل ځان نیت کړو نو ګاډه د دشو د وکیل شو او کچرته نیت د موکل کړو نو ګاډه د موکل شو او کچرته د دوړو په مابین کې تکاذب په نیت کې راغلو نو څه شبه کو بیا نقد به حکم ګرځو چې کمی روپۍ ورکړي او کچرته د دوړو په مابین کې توافق په دی راغلو چې هیڅ نیتم نه و اضافت هم نه دی کړی او توافق هم په دې دی شاباسي چې نیت هم نشته نو په اضافت هم فیصله نشو کوي په نیت هم فیصله نشو کوي خو شوي نو اوس به څه کو نو اوس به په دې کې دوه مذهب دي د امام محمد رحمه الله په مذهب دا بیع د وکیل د پاره ده او د امام ابو یوسف رحمه الله په مذهب بدل ته بیا نقد حکم کو نقد به حکم کو اضافت باندې کار ونه شو او په نیت باندې کار ونه شو نو په نقد به خبره کو چې د چارو د کمی روپۍ ورکړي اسانه انداز دریم انداز کې درته وایم ګوره اول کې فیصله په اضافت کو د چا دراهم ته چې اضافت شوی دو صورت په دې کې دي ګوره ما دې وکیل کړو چې ته ماته په برګین کې گاډه والا نو شپک صورت دي په دې خو پوه شوي اول صورت دا ده چې اضافت خپل دراهم ته کړي دویم دا چې اضافت زما دراهم ته کړي اول کې حکم اضافت کړو دویم کې چې اضافت نه نو حکم بنیت کو چې دراهم مطلق یاد کړي نو حکم بنیت کو کده ځان د پاره نیت کړي د د شو او کده موکل نیت کړي بیا د موکل شو صحیح شو او کنه اضافت نه نیتی دا دوړ نه اولم فیصله په اضافت وکړه دویم فیصله په چا وکړه په نیت نه اضافت شته نه نیت شته نو بیا به فیصله په چا کوو د تکاذب په صورت کې به فیصله په نقد کو صحیح شو د تکاذب په صورت کې به فیصله په چا کو په نقد او د توافق په صورت کې چې د دوړو اتفاقی چې نه اضافت شته نه نیت شته نو د امام محمد د امام ابو یوسف سره په مذهب بیا به فیصله په نقد کو او د امام محمد په مذهب دلته دا بیع د وکیل د پاره اوس بيخي اسانه شو کنه که اضافت موجودی نو فیصله به پچا کو په اضافت که اضافت نو نیت موجودو نو به هم فیصله پچا کو په نیت که اضافت هم نو نیت هم نو د تکاذب په صورت کې به فیصله پچا کو په نقد او د توافق په صورت کې اختلاف دی امام ابو یوسف فرمایي چې به هم فیصله په نقد کو او امام محمد فرمایي چې به به فیصله پچا کو فیصله به دا کو چې دا به د وکیلی بيخي اسانه شو وان وکله بشراء عبد بغیر عینه کچرتا ما دی وکیل کړو د پاره د اخیستلو د غیر معین غلام یا د غیر معین ګاډي که معین او خزان ته نشي اخیسته خو غیر معین دی فاشترى عبدا نو وکیل یو غلام واخیستو فهو للوکیل نو دا به د وکیل د پاره الا یقول مگر په یو صورت کې و دا به د وکیل د پاره دا غيو صورت ذکر کړو چې اضافه تم نشته نیت هم نشته تکاذب فی نیت هم نشته څه شی دی توافق فی نیت نو چې توافق فی نیت دی نو د امام محمد څه مذهب دی دا به د وکیل د پاره الا یقول مگر دا چې نیت په منځ کې راشي الا یقول نویت الشرع للموکل نو چې نیت په منځ کې راغلو نو به فیصله په نیت ده او یشتریه بمال الموکل صحیح شو او یی په مال د موکل والی یعنی اضافت راشي نو بیا به فیصله په اضافتی نو کنیت راشي فیصله به په نیتی که اضافت راشي فیصله به په اضافتی او چې نه نیت دی نه اضافت دی نو د تقاضب په صورت کې به نقد حکمي او د توافق په صورت کې به د امام محمد پنيز د وکیل د پاره قال رضي الله عنه مصنف سے فرمایلی دی هذه المسأله على وجوه د دې مسئلې شپږ صورت دي ما درته ول کې ویلي چې و صورت دي خو پوره نشو شپږ صورت جوړیږي کنه نو ګوره شپږ صورت ده دي ان اضاف العقد اول خبره د اضافت ده که اضافت د حق دی کړي ویلا دراهم الامر کان للامر که اضافت د حق د دراهم د امر ته کړي ودا به د امر د پاره او که اضافت د حق د دراهم خپل تکړه نو دا به د مامور د پاره او هو المراد عندي او دا زما په نسبت باندې مراد د بقوله په د اخیرنی عبارت چې او یشتریه بمال الموکل ما در تم دلته خبره د اضافت وکړه چې د اضافت په صورت کې به فیصله په اضافت کې دي دون النقد من ماله او یشتریه بمال الموکلین نقد نه د مراد بلکې اضافت مراد ده یو نیتو بل نه یو اضافتو بل نیتو اخر کې نقدو اخر کې فیصله په نقد کې ده نو د دې اخري جملې نه چې یشتریه بمال الموکل دا د نقد خبره نه ده بلکې د اضافت خبره مراد ده خو شوي لأن فيه زکه په دې نقد کې تفصیلا تفصیل دی ګوره د امام محمد او د امام ابو یوسف سیب نقد کې تفصیل دی تفصیل پکې دا د چې یا به توافق یا به تکاذب دغه تفصیل دی لأن فيه تفصيلا زکه د نقد په مسأله کې تفصیل دی ګوره د کې دوه صورت دی یو صورت تکاذب بل صورت توافق وخلافا په دې کې اختلاف دی د تکاذب په صورت کې خو اختلاف نو خو هغه د توافق په صورت کې د امام ابو یوسف او د امام محمد اختلاف وکنو نو د نقد په خبره کې اختلاف دی او دلته او یشتریه بمال الموکل د مطلق ذکر کړی دی وهذا بالاجماع نو معلومی کیدا چې د اجماعي حکم د چې ذکر کړی نو هغه د اضافت مسله ده او یشتریه بمال الموکل اجماعي مسله ذکر کړی اجماعي مسله د اضافت ته د نقد نه ده پوه شئ وهو مطلق او دا عبارت مطلق ده وان اضافه الى دراهم نفسه او کو وکیل د دې اضافت خپل دراهم ته کړو کالنی نفسه نو دا بد ده د پاره حملا لحاله على ما يحل له شرعا دلته دوه مسلې شوې ګوره یو مسله دا ده چې دراهم د موکل ته اضافت کړي دي نو د موکل د پاره شو دویمه مسله دا ده چې درا دراهم خپل ته اضافت کړي دي نو دا بیع د وکیل د پاره شو دوه مسلې دي کنه یو دا چې د موکل دراهم ته اضافه کړي دي دویم شابسي چې خپل دراهم ته اضافه کړي دي نو مسائل دوه دي اوله مسأله پکې کومه یو ده چې د موکل دراهم ته اضافه کړي دي نو دا د اوله مسألې دلیل دی حمل لحاله على ما يحل له شرعا دا د اوله مسألې دلیل دی فقط ښا اوله مسأله چې د دراهم د موکل ته اضافه وکړي او اشترا ځان ته وکي نو دا خو غصب دی شرعاً د تدانه د جایزه چې دراهم د موکل ور کوي او اشترا د ځان د پاره کوي دا غصب دی کنه دی او شرعاً غصب نه دی جایز نو دا د اولې مسئلې دلیل دی د دوهمې نه دی دوهمه مسله کومه یو دراهم خپل ته اضافت کړي دي او اشترای موکل تکړه ده خو خیرات ده ده خو حلال ده شرعاً پوه شوي خپل دراهم پکې ورکي او اشترا موکل ته کوي خیرات ته کنه دی خیرات حلال دی شرعا کلم یحل شرعا دی حلال دی شرعا نو دا د دویمه مسئلې دلیل نه دی د اولې مسئلې دلیل دی پوه شوي حملا لحاله على ما يحل له شرعا دا یو شرعي دلیل دی دا دویم به د دواړو دلیل دی او يفعله عادتا او يفعله عادتا دا د دواړو مسئلو دلیل دی عادت په دې باندې جاری دی چې خپل دراهم ته د اضافت په صورت کې ځان تخلي او د موکل دراهم ته د اضافت په صورت کې موکل تخلي دا عادتي دلیل دواړو سره لګيږي او دا شرعي دلیل د اول مسئلې سره لګيږي نو یو دلیل شرعي دی بل عادتي دی اذ شرع لنفسه دا د اول مسئلې تفصیل دی د اول دلیل تفصیل دی ښا د شرعي دلیل تفصیل دی په اوله مسئله کې دراهم د موکل یاد کړی دی اضافت دراهم د موکل ته او اشتراک خپل ځان ته دا ناجایز ده اذ شرع لنفسه زکه اشتراک خپل ځان ته به اضافه العقد لا دراهم غیره په دې طریقه چې اضافت د عقد د بل چا دراهم ته کیږي مستنکرون شرعا و عرفا دا شرعا مستنکر کار دی او عرفا مستنکر کار دی ګوره شرعا او عرفا د اول مسئله دوه دلیل دي شرعا او عرفا او د دویمه مسئله یو دلیل دی چې عرفا وای شو دویمه مسئله کومه و چې درهم خپل یاد کړي او اشتراي موکل ته کړي نو د اغه یو دلیل دی چې عرفا دی او د اول مسئله دوه دلیل دي شرعا او عرفا وان اضافه الى دراهم مطلقه او کچرته دراهم مطلقه او ته اضافت کړو نو درهم مطلقه ته چې اضافت کړو نو اول به فیصله پچا کو په نیت شاباس نو فإن وهل الامر فهو للامر وإن وهل نفسه فلنفسه ور په دې به فیصله کو لأن له ان يعمل لنفسه ويعمل للامر زکه دته دا جایزه ده چې د ځان د پاره موالی او دا مرته جایزه ده چې د امیر د پاره موالی زکه هغه گاډه معین نه ده بلکې غیر معین ده که معین وي نو بیا به فقط ځان ته اخیستو فی هذا التوکیل وان تکاذب فی النیه کله دواړو په مابین کې تکاذب فی النیت راغی نو بیا به څه چل کو یحکم النقد بالاجماع نو بیا به فیصله په نقد کو چې کومې روپۍ ورکړي لانه دلاله ظاهره علی ما ذکرنا ځکه دا ظاهری دلیل دی لکه مخکې چې موږ ذکر کړو چې حمل لحاله علی ما يحل له شرعا شرعا د ته دا نه د حلاله چې شرعا شرعا او عرفا دا د تنه د حلاله چې اشترا ځان ته کوي او نقد د پردورو پو کوي او په دې دویم کې به صرف عرفي دلیل دی په عرف کې څوک داسې نه کوي چې نقد د خپل روپو کوي او اشترا بل چاته کوي نو حکم به نقد کو وان توافق على انه لم تحضره النيه او کچرته د دوړو توافق په دې باندې راغلو چې نیت د اشترا په ټیم کې نشته ان شاء الله ماته خو اسانه ښکاري تاسو هم پوه شوي په دې طریقه اسانه ده او دا په متونو کې چې زور وهي او هلکې هغلته بیا سخت راځي وان توافق على انه لم تحضره النیت کله دواړو توافق په دې راغی چې نیت نو نو د امام محمد په نسبت وای د وکیل او د امام ابو یوسف په نسبت بیا به دلته نقد حکم کو قال محمد امام محمد فرمای هو للعاقد دا به وکیل ته ورکو لان الاصل زکه اصل دا چې ان كل واحد يعمل لنفسه هر سړی خپل ځان ته کار کوي الا اذا ثبت جعله لغيره مگر دا چې ثابت شي جعل بل چاته په اضافت یا په نیت جعل یا په اضافت راځي یا په چا راځي په نیت په نقد نه راځي ولم يثبت یعنی لم يثبت بالنقد په نقد دا نه ثابتيږي چې دا د وکیل دی کده موکل دی ثابتيږي په اضافت او په نیت او اضافت او نیت تلته نشته او په نقد فیصله نه کیږي وعند ابي يوسف او د امام ابو يوسف سره په مذهب يحكم النقد دلته به نقد حکم کی دلتم لان ما اوقعه مطلقا زکه چې د کوم عقد مطلقا کړی دی اضافت هم پکې نشته نیت هم پکې نشته یحتمل الوجهین دا د دوړو احتمال لري یو دا چې د ځان د پاره کړي دویم دا چې د موکل د پاره کړي فیبقى موقوفا نو دا بیع موقوفه ده فمن اي المالين نقدا نو د هر مال نه چې روپۍ ورکړي فقط فعل ذلك المحتمل نو امدا محتمل عمل کړي لصاحبه یعنی لصاحب المال نو دا به د صاحب المال ولئن مع تصادقهما دویم دا چې ټیک د دوی تصادق په دې شته چې نه اضافت شته نه نیت شته خو يحتمل النیت للامر بیا هم احتمال د نیت امر تشته نو احتمال د دې مشته چې نیت د امر کړي خود د نه هیری وفي ما قلناه او زمنګ په دې مذهب کې چې نقد د موکل د مال نه کړي نو د مبيعه به موکل ته حواله کوي حمل حاله على الصلاه حمل د حالت د د په صلا شان د مسلمان دا دی چې د 4 روپۍ ورکي مغه ته بيع کوي کما فی حالت التکاذب لک په تکاذب کې چې حکم نقد ګرځیدل نو په توافق کې بم حکم نقد وګرځو والتوکیل بالاسلام فی الطعام علی هذه الوجوه توکیل بالاسلام په طعام کې هم دغه صورتونه دي د خما درته اول کې هم دا تشریح کړ چې د تما یو لک روپۍ ورکړي چې پنجاب کې ماته عقد د سلام وکا نو بیا خو ضرورت نشته چې بیا ته تفصیل وکړي ومن امر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت وما تعندي بس کوم دام تفصیل په خارج کې غواړي د کې ما شپږ صورت جوړ کړی دي نو بس بس بس